مسله دا ده شاه صاحب رادرومي او د فقهاو نه یوه شکوه کوي او شاه صاحب فرمایي چې حیرانتیا خبره دا ده چې ځینې فقها کرام تمیز په طبقاتو کې نه کوي ګورا جو مسائل الظواهر وی اغا مسائل چه اغا دی مونگ چه کم ظاهر و روایت اغا شپک کتابون دی دی امام محمد صاحب چه پا ایغی که کم خبر ذکر وی نو ایغا تبیا مونگ احناف ظاهر الروایت بتایو سیر کبیر سیر صغیر جامع کبیر جامع صغیر مبسوط او زیادات په دې کې چې کوم مسله ذکر وي د احناف جزئیه نو دې تبیا ظاهر الروایت ورته په دې کې صفا ظاهر روایت د امام ابو حنیفه صاحب د امام ابو یوسف صاحب او د امام محمد صاحب چې دي ذکر دي دا د امام محمد صاحب مشهور کتابونه دي دیتا شپږو کتابونو کې چې کومه مسله راغلي بیا دا ظاهر روایت ګڼل او یو مسائل هغه مسائل النوادر دي یو مسائل څوک دي مسائل النوادر مسائل النوادر دا یو مسائل تورتای چې آ ټیک تا په دغه شپږو کتابو کې خو نه خود امام محمد صاحب یا دی امام ظفر صاحب یا نور داسې کسانو په هغه اهمو کتابونو کې هغه مسله چې وي یعنی په نورو کتابونو کې وي د امام صاحب ملګرو د نورو کتاب امام ظفر صاحب یا محمد صاحب نورو کتابونو کې دی ظاهر روایت شپږو کتابونو نه علاوه په نورو کې هغه چې موجود وي بیا دې ته دو چوتای دا مسائل النوادر یعنی دا نادر روایت مسائل دي سو نادر روایت او یو تخریجات وی تخریجات تخریج خرج یخرج تخریج معنا نکال نار باسلو په معنی سره مخکې ما درته بیان کړیو چې بیا کلا دیو فقیه کلام مجمل وی دی ایغ تفصیل کول یا کلا دیو فقیه کلام آ محتمل دي وجوه وي بيا په هغه کي يوې وجه تعين کول دا شيونه بيا دې ته چه ورته وايي يا د هغه په کلام کي يوې مسئلې مصرح بها کي علت معلومول بيا په هغه کي مقصد دا دی چه بله مسئله قياس کول يا نظير دي يعني حمل دي نظير په نظير باندې دا شيونه کول نو دې ته چه ورته وايي تخريجات ورته وايي تخريجات او دا به وای چې دا فلانی تخریج کړای دا په فقه حنفی په فلانی امام محمد صاحب فلانی مسئله باندی دا تخریج شوی ده دا تخریج په فلانی قول باندی شوی ده او دا تخریج په فلانی قول شوی ده لکه مثال امام صاحب نا دون راغله چې دی پیشو دا سور چکم دی دا چشه دا نجس دا پیشو سور دا مقصد دا چې مکرو دا نجس نو مکرو لفظ راغی نو بیا دا اوس یو مجمل ده چې دا کراهت تحریمی ده که دا کراهت چې دا تنزیهی ده نو اصحاب دی امام ابو حنیفه صاحب چې کوم اصحاب تخریج دی آ بیا امام کرخی صاحب دا دا دغه طبقه خلق دا بیا خپل کور کې مقصد دا دی چې چل په دوه قسمه باندې شو چا دا کراهت تحریمی باندې حمل کو چا په کراهت تنزیهی باندې دې ته چوتای تخریجات نو شاه سی وای چې اوس ګورا يو مسائل دې ظاهر الروايت وي يو هغه مسائل دې نادر الروايت وي او يو تخريجات شاه صاحب اوس دا شکوه کوي چې ګوره ډېر فقها په دې کې فرق نه کوي چې دا اوس تخریج ده دا نادر الروایت تا دا ظاهر الروایت تا بس لکه فتاوا قاضی خان غونې سړي باندې ګوره دایرت کوي دی وایي چې لکه قاضی خان ته وګوره او د خلاصة الفتاوا دا دی مونږ هغه فقه حنفی معتمد ترین دواړه چې دی فتاوی دی دا دی شامی دو او علم دین دا خو ډیر ورستو دی دا خو هغه ډیر مقصد دا چې متقدمینو کې دی خلاص صاحب دی خلاص الفتاوی او دی قاضی خان بلکې قاضی خان اخو دی مقصد دا چې مجتهد فی المذهب غوندې درجه سړی سړی ګان شي یعنی دونه چیګې پایې چې دا سړی ده نو دی وایي چې هغه دا فرق نه کوي چې دا اوس تخریج ده تخریج وي د بل حنفی تخریج وی د امام کرخی سے بیا دی چا او دوی دا سے لفظ سره ذکر کئ وهو قول ابي حنیفه تا وهو قول حالانکه دا خود امام ابو حنیفه سے قول نه دا خو تخریج وی نو دی وای چې کم سے کم په دې باندې چې کولای فرق کولای ځکه چې شاه سی وای چې ټیک تمون با زحن فیان دا دای نه وایي هسې مونږ وایو چې د مقصد خو دا ده چې دی څه نه ده خو حنفي عملا خو بیا دی وایي چې اوس داسې نه ده چې د احنافو فقهاو وروستنیو چوره تخریجات کړي نو هغه ټولو تخریجاتو به یو مخې څه چې مقلي دي نه نه مونږ خو به د ظاهر و روایت مسایل چې کوم واقع دي امام ابو حنیفه صاحب دی هغوی او پاته څه تخریجاتو سره اتفاق دا مقصد دا چې دا ضروري نه ده ځکه په ډېرو تخریجي مسایلو کې شاه صاحب د احنافو نه چې کوي بیا روګرداني کوي اسی تاسو په دې خبره باندې پوه شئ بیا دې پارا څو مثالونه درته پیش کړی دي شاه صاحب هغه مثالونه به ور سره وایو وراجو ورو ورو ور سره او تشریح کو ومنها او بل دی اغا مسائلونا دادا انی وجدت بعضهم چما من دکڑ بعضی دی دوی فقهاء يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة چې هغه بعضی خلک دا خیال کوي چې ټول هغه چې په دې شروح طویله کې دي وکتب الفتاوا الزخمه او هغه ټول چې په دې کتابونو د فتاوا او هغه غټو غټو کې دي وهو قول ابي حنیفه وصاحبه دا قول د چا دا هو قول ابي حنیفه وصاحبه دا قول د امام ابو حنیفه او د صاحبینو غني حالانکه داسې پکار نه ده داسې پکار نه ده ولا يفرق ولا يفرق بين القول المخرج وبين ما هو قول في الحقيقه او دو فرق نه کوي په ما بین دی هغه قول مخرج کې چې دا تخریج ده و بین ما هو قول فی الحقیقه او دا په حقیقت کې د امام صاحب چې دا قول ده په دې کې فرق نه کوي ولا يحصل معنى قولهم على تخريج الكرخ او دارنګي دو نه نه بیانې یعنی مقصد دا چې دو نه حاصلې معنا دې دې کول دې دوی یعنی دو دې فرق نه کوي دو دې فرق نه کوي چې علا تخریج الکرخی قضا وعلا تخریج التحاوی قضا دا فرق نه کوي بس ټولو ته دا چې چا مسله ذکر کړي به وایي هو قول ابي حنیفه دا قول دی حالانکه هغه خو قول دی امام ابو حنیفه صاحب نه هغه د دې ورستنوي چې وي تخریجات وي ولا یمیزو ادغه باز خلق دا تمیز نه کوي بین قولهم وما بین دې قول دی دوی کې قال ابو حنیفه کذا وبین قولهم جواب المسأله على مذهب ابي حنیفه او على اصل ابي حنیفه کذا په دې کې فرق نه کوي نو یو دا دا کیسه ده چه قال ابو حنیفه کذا دا خو ظاهر روایتی یو دای چه جواب المسئله علی مذهب ابي حنیفه یا علی اصل ابي حنیفه کذا دا به تخریج وی نو دوی په دغه قولونو کې دغه سه الفاظو کې فرق نه کوي ولا يسغي الى ما قاله المحققون من الحنفين او دو غوږ نکی دی په طرف ته ایغه چې کوم محققین من الحنفین ویلی دي ک ابن الهمام لك ابن همام سے واخلا ابن نجیم واخلا مثال دو دې ته نه ګوري چې دا اوس محققینو ویلي دي فقهاو او دا واقع د امامانو کله د محققین فقهاو رای وي او دوی هغه وایي چې دا امام صاحب داسې ویلي دي حالانکه دا د امام صاحب خبره نه لکه مثال واخلا فی مسئلة العشر فی العشر و مسئلے دی لس پا لس کی نو امام صاحب نه چیرته دا قول نه دراغلی چې وبکلا هغه طالب لس په لس باندې وي بیا به مقصد دا چې دا پلیتیږي نه چې لس په لسه باندې چې مثال دې طرف ته لس ګزه شرعي دې طرف ته لس ګزه شرعي دې طرف ته دې طرف ته داسې تالاب تاسو چیرې کتلی ده تاسو پله نشته مونږ پله شته خو مونږ پله عام بیا داسې شی نه جوړوي په دې شکل باندې مونږ طرف ته بیا چې کوم وختنی زوړ طریقه ده د تالابونو آ بیا په دې طریقې به جوړوله لس په لسه تالاب شل ګزه یو طرف ته شل غزه بل طرف ته مستطیل غوندي او پنځه غزه دالې او پنځه دالې نو دا بیا چورس لس په لس باندې بس تاسو باندې پوښ لس په لس بس دا سي په دې طریقې باندې به جوړول مشپلا هغه وګدو وګد طلبونه چي دي په دې طریقې به جوړول یو طرفونه به او ډیر کم داسې شتا زړو طلبونو کې ډیر کم دي چې آ لس پلس دي چې داسې لس داسې لس داسې خو مونږ په لوی داسې مستطیل شکل اوس هم الته چې دي هغه تالابونه ډیرو علاقو کې زاړه په کورونو کې هغه کې مونږ خپل و اوس مو مات کړ چې کله اوبو دور راغی بس دا تالابونه به اوږده اوږده تاسو اوس شته فرمانه ای به چا غټ غټ کورونه یې تاسو به کور کې دا غټ غټ تالابونه به دې باندې ډېره خرچه به کېدله خو هېغ وخت خو جفا کشي وه خلکو به مفت یو بل سره کیندل بیا به سیمټ ورکړي او دا به ډېر غټې اوبه به دې کې کېدلې بیا به چې کله ورېځې جوړې شوې بس کور کې به ولګېدل صفائی بشری سلا پورته چتونو ته به ماشومان وخځول چې چېرته د کونترو غول کدرې در سره نه په پاتې نه شي چتونه به یې رېبچ کړه او کور کې به چې کومې حصې کې غواګانې یا دا تړلې وي هغې حصې اوبه به دې تالاب ته نه ورتلې هغه له به یې ځان له داسې یو هغه جوړ کړی و چې دالې بل طرف ته ځي او چې کوم کور صفا غولی به و هغه به یې ښه جاړو کړ ښه به یې پاک کړ بیا به چې دا برانه اوبه کېدلې بیا به هغه ټولې دې تالاب ته ورتلې بیا به آب په دې تالاب کې جمع شوې بیا به چې ښه بارانونه وشو تالابونه به ډک شو بیا به آب په تالاب کې جمع شوې بیا چې کومه خړواله یې له هغې هلته خو به کېناستلې بیا به چیکړ ټول کاته کېناسته پورته به صفا رڼې اوبه وې خالصې سوچه نو مروت ټول مقصد نشو نو ما دې کبارو آب په دغو صفا اوبو باندې چې ده آشوې ده بس دغې نه به یې راخیستلې او پکې به داسې نري نري هغه وشو وخت سره چې کله به وخت ډېر ووته خوا به بیا چې کله موږ مټونو کې اچول بیا به مو پورته ورته چادر په واچاو دوه خوا بیا مو هغه نه ورچاڼکولې داسې زیړې زیړې یا سرې سرې هغه به یې پکې ځولې خو دا به د موږ په څکلو کې به دې هېڅ فرق نه راوستاوه ما خپله لیدلې دي په پوه شئ فرمانه تاسو به لا یادېږي لا نه خو ما خپله مقصد دا دی چې دا لیدلې دونه دونه ځورې به وې پکې اوږدې اوږدې یا چونجي ونه شي نه خو دا مقصد دا دی چې دې به هېڅ فرق په دې څکلو کې نه راوستاوه او دونه هاضمې اوبه به هغه وې د خدای شان و ځکه چې داسې به وې لکه شوروا دونه هاضمې به وې چې وبه دې څکلې که نه ما خو ته یو قسم ګولۍ دي سوات نه چارته راوړې قبض ګولۍ دي چې وایې چې خاص لکه دا په ګاډ هغه نه په دې سړک باندې هغه یو قسم هغه ولاړی چې د سړک جوړې او ماشینان غټي غټي تیجه په چوا چې چټکونه یې پکې غربا په ولګي بس داسې غربا نو داسې به چې اوس کله کنه په نس کې به داسې غربا ولګوله کنه ځکه حالت په مروتو کې بچا د قبض بیماری بیان وه دا شای ځکه مروت خلک دا صحتمند وي اکثر اوس لږ چیپړن ونه شو کنه مروت صحتمند قوم دا هغه وجه به بنیادي پکې ته دا وه تاسو اوس په دې پوه شو ده در ده مسله دې ته وتایي نو امام صاحب نه دې ده در ده مسله نه ده راغلې امام صاحب نه صرف ظاهر الروایت دا ده چې مای کثیر به هغه ګڼلی سي چې یو طرف کې مقصد دا ده چې اثر وګرځي نو بل طرف ته هغه اثر نه رسي بیا امام محمد صیب درس ته کاوه جماعت کې طالبان ناست وو د ډېر مزدار غوندې جماعت وو هغه پله توت توپکي هغه سیان ته به ناست وو سم هلته خو دونه زیات طالبان نه وو خو دغه لس پنځلس کسان وو خو سم سم کسان وو درس او تکاو به دور تل چې جدا خلوص لسر څه مقصد تل چې داسي یو طرف کې داسي لاس او خوځي کنه داسي ابل طرف خوځي نه دا بیا ډیر وبګنل شي بیا ډیر ځنې په پوه نه شو بیا ورته ویل چې جی دې مقدار به تقریبا څونه یي نو ده ورته ویل چې داسې ورته وکتل ورته ویل چې بس د ما جومات صحن چې چوره ده دوره نو هغه طالبان خو تجسس کوي نو سره ناپ یې هغه شرعي هغه باندې ناپ کو زرا باندې نو شری زرا خو چوک چپړن وی چا زرا دولیس دی اور سوک بیا یاران سم نو یو ور زرا نی سم کیسه نو دی وجنه بیا پدې کې چراغای اختلاف راغای په مقدار کې سره اختلاف ونه راغای هر چا په خپل ذرا باندې چک نو بیا اخیر متاخرین چراله بیا دی ایغه دا فیصله په چا باندې ورکړه لس په لس باندې ده در ده چې لس په لس تعالی به بس دا بیا کثیر وبګنځي اوس دا خو مقصد دا چې د فقه حنفی یعنی مقصد دا چې ورستو تخریجاتو کې دا ورستو نو محققین او فقها او دا ویل دي دا ظاهر روایت خو نه دراغله چې لس په لس نو دې چې چوک فرق نه کوي چې فقهي کتابو کې ذکر کوي ته وایي چې که امام صاحب خپله د لس په لس سوال کول چې دا کړی ده شاه صاحب چې داسې خو نه ده پکار تمیز پکار ده چې دا د ده کول ده ادا د ده په کول چې دا تخریج ده شاه صاحب دا شکوه کوي چې داسې صفا خبره چې وه پکار وه شاه جی فی مسئلة العشر فی العشر دارنګي رایسا ومثله او مثل دې مسئله مسأله اشتراط البعد من الماء ميلا في التيمم مسأله دې اشتراط دې بعد دې وبونه یو میل په تیمم کې مثال پتاو بار یو سړی ایثار سو تیمم بکلا کوي نو اوس امام صاحب نه خو بس دونه قدر راغلی دی چې د مقصد دا دی چې دا امید وي چې یاره زه اوبه نه میندوم اوبه نه میندوم لمونځ نه قضا کېږي اوبه میندونه آخوا دې خوا سې داسې وګوري بس دی تیمم کولی شي وروستنیو فقهاو بیا دا ویلي دي چې دی دنه اوبه مثال دی ته داسې داسې میل لري چې دی ځي او یو میل وي او بیا راځي نو بیا به ډېر په ناوخت کې دنه به لمونځ څه شي قضا شي نو چې داسې ځای باندې نو اوس د میل روایت خو چېرته امام صاحب نه نه ده راغلی یو خو دونه ویلي چې ده دا ته یقوني چې زه اوبه نه میندوم نو خلک بیا په دې کې فرق نه کوي وایي امام صاحب رایې دا ده چې یو میل ورنه لري که نه بس بیا به مقصد دا ده چې دی چې کوي امام صاحب رایې حالانکه امام صاحب رایې خدا نه ده وبعضهم يزعم أن بناء المذهب على هذه المحاورات الجدلية المذكورة في مبسوط السرخسي او شاہ سے وای چې ګوره یو دلایل نقلیه دي یو عقلیه دي امام صاحبنا او چیرته په ظاهر روایت کتابونو کې چیرته دا مونږ په فقه باندې دلایل نقلی عقلیه نه دي راغلي نو بعضو خلق دا خیال کړی دا چې د صاحب هدایه او د مبسوط سرخسی او دارنګه چې کوم دی صاحب تبیین الحقائق دو چې د کوم انداز د کنه عقلی او نقلی دواړه دلایل جنگی بعضی او دا خیال کړی چې دا مذهب بنا په دغه دلائل عقلی او دا حالانکه شاه سی وایي چې دا سی ورفهم کې خلق تعالی کې مذهب بنا په دې دلائل عقلی او باندې نه ده او په متقدمینو کې او په کبار اصحاب د امام ابو حنیفه صاحب کې چیرته مقصد دا چې عقلی دلائل دو په دې مسائل باندې نه دي پیش کړی بس خو نقلی دلیل به ویلا نو دی وایي چې اوس د عقلي دلایل صاحب هدایې او صاحب مبسوط سرخسي او دغو داسې د خپلو کتابو کې ګډ کړي دي چې اوس دا پته نه لګېږي بعضې خلک دې نه دا خیال کوي چې که مذهب بنا په دغو عقلي دلایلو باندې ده نقلي سره حالانکې دا خو هسې تاییدات غوندې درجې کې وي نو شاه چې وایي چې دا ګوره مقصد دا دی چې یو قسم په مذهب کې چرا نومي دې سره خلط غوندې راغلی حالانکه دا داسې اعتراضات نه دي شاه صاحب چې کوم کړي دي چې داسې یو مقصد معتد به په احناف باندې اعتراضات دي کساس سوچي هغه چوک مذهب نه بولی دا بلکې دا خو اسې یو تایید دی پاره چې کله خبره په عقل نقل دواړو سره مدلل سي نو یقینا خبره ده چې بیا ډیره مزه کوي د دې خبرې نه چې صرف په نقل سره چوي مدلل وي شجی تو شاه صاحب ته په دې باندې ګیله ورغلی ده وبعضهم يزعم او بعضی د خلکو دا خیال کوي ان بنا المذهب چې بنا د مذهب په دې محاورات جدلیه او باندې دا یعنی په دې مناظره لکه مثال د مونږ فقه کتابو کې کتا سوچي هدايه دو کې مناظره غوندي انداز دا دې ته محاورات جدلیه وای امام شافعي سے مسلک سره لا بل مسلک سره کتا سوچي دا انداز ته چې ګوره ته وای لکه مناظره چې سره کوي نو دی وایي چې دا محاورات جدلیه او باندې بعضې خلکو دا رایه ده چې مذهب بنا ده حالانکه داسې خبره نه ده لکه دا محاورات جدلیه چې ذکر دی په مبسوط سرخسی کې او هدایه کې او تبیین کې دا درې واړه د فقه حنفي معتمد ترین کتابونه دي ونحو ذالک ولا يعلم او دا پتہ نشته چې دا دا کار اول اول چا کړای دا د عقلی دلایلو شاه سوی چې تحقیق په سیو کې دا دا کار اول اول معتزله وکړه دا د معتزله اکثر چې و دا په فروع کې د فقه حنفی تابع و د معتزله چې دي کنه چې چور معتزله او کبار اکثر تیر شوی دي نو دا په فروع فروعي مسائلو کې اکثر دا احناف و نو چې او دو انداز خو عقلی اندازو په اصولو کې موږ سره مقصد مخالفت لاره په فروع کې اکثر چو دا احناف و نو ځکه چې د احناف رأی عقلی لحاظ سره نقلی لحاظ سره هم وزنی وي او عقلی لحاظ سره ډیره وزنی وي دو کې عقل طرف ته میلان ډیر و نو دی وجنه به دو حنفیت طرف ته چکاو میلان کاو نو دی وی چې دا اول اول هغه چې کوم معتزله او حنفیان دا ایغو دا کار کړی دا چې هغه چون کې دغه په عقلي دلایل ډیر مست و نو مقصد په خپل فقه کې په خپل کتابو کې د مذهب د احناف عقل نقل دواړو سره چه دا ثابت کړی بیا ایغه نه دی مونږ نور علماو اگر که هغه بیا معتزله نه وو لکه مثال صاحب دی مبسوط سرخسی او صاحب هدایه وغیره دا معتزله نه وو خو ایغو بیا دا رای رواخستله او چه کړه پسند کړه او دغه سي عقلي نقلي دلایل تاسو اوس په دې خبره باندې پوښ دا خو هدايه اوس اسی مقصد دا چې خلک دا سي وای خاص لکه مستخلص چې وای کنه کنه هدايه ویلو دا طریقه نه ده هدايه خو ډېر کلک کتاب ده اخو مقصد سم معقولي کتاب دا ته به وايې چې خاص لکه د يو معقولاتو کتاب وايې هغې کې اوس ډېر کسان هدايه ختم کړي دا پکې پېژني چې په هدايه کې عقلي دلايل شته که نه شته دونه نه شي په خبر او دا پکې سمجھ نه کی چې کوم یو اوس عقلي دلیل څه په کوم نقلي دلیل څه خو تشه معنا د سره چې دا غربو یالا کې هدايه خو مقصد دا دی چې عقلي او د نقلي دلایلو په سلسله کې چې دا بنده خو د مونږ فقه حنفي ځکه معتمد ترین مقصد دا چې کتاب ګران شي اوس ډیر طالبان تاسو کني تاسو کو چې هدايه وای ډیر ختم کې هدايه دا پته نه لګي چې هدايه کې عقلي دلیل شته نه عقلي دلیل شته په دې قدرې پوي نشي کوی هدايه می چکړه کوی دا تاسو په دې مسلې باندې سب خلاص شاجی دا چې کیسه د ګل زمینه چې دوره وای ورته معقولات چې سبا دوره په پویګو چې و دا خو عقلي دلیل دا دا دا نه عقلي دلیل چې دوره پته درته لګي کنه بس دا ډیر غټ شاید شاجی نو دا څه خبره ده ولا يعلم ان اول من اظهر ادي ته دا پته نه لګي چې اول هغه کس اظهر ذالک فيهم چې دا کار په دوه کې ظاهر کړي په احناف کې چې دا عقلي دلایل په کې ورګټ کړي په مسائل دا معتزله وو وليس عليه بناء مذهبهم حالانکه په دې باندې بنا د مذهب د احناف نه ده ثم استطاب ذلك المتاخرون توسعا بیا متاخرینو دا ډیره خوخه کړه دا خبره دا عقلی دلایل خوخ کړه مما مهدنا فی هذا الباب فی هذا الکتاب نسخه صحیح ده او دا شبهات او شکوک حل کیږي ډیر دي دینا مما دي غنا مهدنا او فی هذا الكتاب چې هغه مونږ په دې کتاب کې مخکې کوم تفصیلات هغه کړي نو دا شکوک او شبهات ډیر به په هغه سره حل کیږي نمبر ایک بلا مسئلہ اغا وو چی کم معرکت الارا مسائلو بلا مسئلہ دادا ومنها انی وجدت بعضهم یزعم ان بنا الخلاف بین ابی حنیفہ والشافعی رحمهم اللہ علی هذه الاصول المذکورہ دا اوس دائرہ درومی او سو اصول ذکر کئی دی احناف دی اصول فقہ اصول ذکر کئی او بیا پا ایغا باندې دے چکے رد کئی خو دې اصولو باندې د شاه صاحب چې چوره اعتراضات دي ټول بې بنیاده دي او دې اعتراضاتو دپاره چې کله سړی د اصول فقه حنفي مطالعه وکړي نو بیا هیڅ وزن او هیڅ مقصد متانت دې اعتراضاتو دپاره پروت نه ده چې کله سړی مبسوط چې کله سړی اصول بزدوي د علي ابن محمد البزدوي وګوري او مقصد بیا دې هغه شرح کشف الاستار هغه مقصد دا دی چی کشف الاسرار هغه سړی وګوری نو بیا سړی ته پته ولګی خو بیا به هر حال شاه صاحب دا څه اصول ذکر کړی دی د احنافو اصول فقه او بیا په دې ردونه کوي او دا وی چی بعضی خلکو څه اصول اصول وضع کړی دی چی هغه ته دو اصول دی فقه وایي او بیا په ځینې مسایلو کې د شوافیو او د احنافو اختلاف په دغو اصولو باندې چې دا بنا کړی چې د اختلاف په دغو اصولو بنا حالانکه د دو اختلاف په یوې مسئلې کې په دغو اصولو باندې نه ده بنا دوئ خو اختلاف مخکې کړی دا اصول خو وروسته بیا خلکو چه دي ایښي دي اختلاف خو دوئ کې مخکې و وروستنیو بیا اصول وضع کړي بیا وایي چه په دغه اصل باندې دې دوئ هغه اختلاف چه ده بنا ده نو دا څنګه ده دوئ اختلاف مخکې ده او اصل تا اوس ورپاره کیښود او وایې چه په دغه اصل باندې چه ده بنا ده نو دی وایي چه دا اصل خبره داسې نه ده او دی وایي چه کومه پته تاته لګي ته دا وګوره دا اصول ټول په دې باندې اعتراضونه واردیږي او په دې باندې اعتراضات شوي دي په دې اصولو باندې او دغه مقابل چې کوم اصول د شوافیو دي نو مقصد دا دی چې دا اصول چې له هغه نه مضبوط اصول نه دي که په هغه اعتراضات شوي دو کوي خو په دو باندې مقصد دا دی چې احناف وال باندې اعتراضات دي نو داسې نه ده چې د احنافو احنافو په دې اصولو کې چې داسې مقصد دا دی چې نمایا پوزیشن ورته حاصل ده چې دو اصول فقه دا اصول به مونږ منو او د بل چاوال به نه منو تاسو په دې پوه شئ اوس یو یو اصل بیا ذکر کوي بیا دا چې کوم رد به کوي موږ ورنه هسې مختصر غوندې جواب کړو ډېره کیسه خو چې کوي دا خو به ټول اصول فقه ورپاره وایي په پوه شوي بیا خبره اوږدېږي خو هسې معمولي هغه به کوو ومنها او بل دی هغه مسائلونه آداب انی وجدت بعضهم دی وای چې ما بعضی فقها من ذکر یزعمو چې هغه دا خیال کوي ان بنا الخلاف بین ابي حنیفه والشافعي رحمهم الله دا هغه اصول دی چه دا مخرج دی علی قولهم په قول دی دوی باندې دی خو ورستو تخریج شوی ده چه دی دوی اختلاف په دغو اصول باندې بنا نه ده وعندي او شاسوی چه ما فت خبر دادا ان المسألة القائلة چه مسئلہ قائلہ پدی بانی بی ان الخاص مبین ولا يلحقه البیان دا مول اصول یو قاعده دا چه خاص دا مبین وي خاص په خپله باندې واضح وي ولا یلحقه البیان او دې ته مقصد دا ده چې بیان نه ور لاحقېږي یعنې خاص ته بیان حاجت نه لري خاص په خپله باندې واضح وي وان الزیادة نسخ او په خاص باندې بیا کته خاص ته بیان ور لاحق ہے نو دا یو قسم بداس وی لکه دا چکه زیادت پکای نو دا به نسخ غنل سی په دې خاص نسخ به غنل سی لکه دا خاص ته چکه منسوخ ک منسوخ نو دا دی اصول فقه یوه قاعده ده احنافو چې خاص دا واضح وي او خاص ته بیان نه ورلاحق کیږي او زیادت علی الخاص دا با د خاص یو قسم څه ګڼل شي نسخ ګڼل شي نمبر 1 دا رنګ دې ترای شه وان العام قطعی کالخاص دا بل دی اصول فقه یو قاعده ده د مون احناف مون وای چې دا عام داسې قطعی وی لکه خاص او عام داسی قطعی قطعیت پکې لکه خاص کې خو چې ترجو پر د عام مخصوص منه البعض نه چې کله بیا د عام مخصوص منه البعض سی بیا دینه بعد راځي چې پاتې شي ځنی پاتې شي ویني مو د اصول شاشي نور الانوار او مقصد دا چې مختلفو کتابونو د اصول فقه کې بیا ځکه مونږ وایو چې یو عام مخصوص منه البعض وي یو عام غیر مخصوص منه البعض وي چې عام غیر مخصوص منه البعض وي دې کې داسې قطعیت وي لکه خاص کې کوم قطعیت وي نو دغسې عام سبا په خاص سره نسې منسوخ کولای ځکه چې دی د خاص ور قوت لري نو ته په خاص سره څنګه چې کوي منسوخ کوي ها البته چې کله عام مخصوص منه الباس سي بیا په دې کې څه پیدا شي ظنیت اپ کې پیدا شي نو دا یو مسله ده چې د اصول فقه دا مون احناف رای دا شوافی وای چې نا عام چې دا کا مخصوص منه الباز وی کا خیر مخصوص منه الباز وی عام چې وی ظنی وی عام ظنی او خاص طرف دې کې مقصد آیا چې تخصیصات وغیرہ مقصد دا کولای شي او دو عام ځنی بولی نو دا یو قاعده ده دا رنګ رئیسه و الله ترجیح بکثرت الروات بل دا یو قاعده ده دی اصول فقه چې احناف وای چې ترجیح کثرت روات ته نستا لکه تاسو په علم المناظری کتابونو کې رشیدیه کې ویلي دي چی ګوره په یو چا سره مناظره وی نو هغه چې کوم ترجیح ا کثرت دلایل ته نی دا نه چې یو سړی شل دلایل پیش کی او بل سړی دو دلایل پیش کړه نو ته اوس فیصل یې د مناظرې نو ته وایې چې خو شل دلایل پیش کړو نو زه به یې په حق کې فیصله کوم نه په دې کې دارومدار هغه کثرت دلایل ته نی بلکې چاته دارومدار په چای قوت دلیل باندې یو با شل دلائل پیش کی خو ټول به ضعیفی ضعیفی کسی او دون خاص ربط پہ اغا خپل موضوع سرنی او یو به دو دلائل پیش کی خدا سے دلائل بھئی چی سم غټه غټه سکی کانه به چې لزه به خداولای نشي نو ته څنګه به مقصد هغه شلو وال باندې په حق کې څه کوي فیصله کوي نو اعتبار کثرت دلایل تنی په مناظره کې چاته قوت دلیل دی نو دارنګ احناف یو قاعده ده چې په یوې مسئلې کې مقصد دا دی چې ترجیح کثرت روات رواتو ته نه وي بلکې ثقه والي دې چا ته وي رواتو ته وي کثرت ته اعتبار نه وي دارنګې وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي بل یو قاعده ده د اصول فقه متأخرینو ذکر کړې ده چې ګوره کله یو حدیث داسې سړی نه روایت شي چې هغه صحابي فقيه نه وي یعنی هغه مقصد دا دی چی صحابه کرامو کی بیا خپل کور کې خپل چې دي درجات دي ځینې صحابه کرام هغه د داسې درجې صحابه کرام وو چې هغه به مقصد دا دی چې اجتهاد درجې وو او ځینو به صرف نقل د چا کاو د احادیثو کاو صرف نقل د چا به یې وکړو د احادیثو نو که یو صحابي غیر فقیه نه یو روایت راغلی وي او هغه مقصد دا دی چې د قیاس سره سو فیصد شوي مخالف وي نو بیا به دغسې روایت متروک کېږي نو دا د احنافو یوه قاعده شوه خو دا قاعده هسې خان صاحب په موږ باندې خپور کړې دا د ځینې احنافو قاعده ده محققینو دا رایه نه ده محققینو دا رایه ده چې خبر واحد به په قیاس باندې څه وي مقدم محققینو رایه دا ده خو بهرحال زه دا په موږ باندې راړولې ده چې احناف ګوره دغسې یوه قاعده وایي داسې یو اصل وایي خو دی وایي چې په دې اصل کې زه ورسره متحد نه یم دارنګه د احناف یو بل اصل ده چې ګوره مونږ اصل دا ده چې یو حکم مشروط به شرطي نه وي یا مقصد دا دی چې یو حکم موصوف به وصفي نه وي نو په وخت کې عدم د دې وصف باندې او په وخت کې عدم د دې شرط باندې عدم د دې حکم نه راځي چې که دا وصف چېرته نه و یا دا شرط چېرته نه و بیا به هلته مقصد دا دی چې دا حکم هم نه یعنی مقصد دا دی چې په دې کې مونږ دا مفهوم مخالف دا مونږ نه معتبرو مفهوم مخالف نه مو کله ولې سیج وي خو هغه مقصد دا دی چې احتراز دپاره نه وي هسې د فصاحت په انداز باندې جاري کړی وي کله هسې مقصد دا دی چې اتفاقي وي کله د هغه عرف او د رواج په بابت کې راغلی وي او که داسې څوک دا وایي چې بیا به هلته حکم نه وي بیا دې شواهدو ته موږ